دا سورت مائده په دې دریم نمبر آیات کې اصولی او فروعی احکام او مسائل بیانېږي لومړنۍ مسله د حلال او د حرام ځناورو ده د کومو ځناورو غوښه چې د انسان دپاره نقصاني ده جسمانی طور باندې نقصان ورکوي بدن کې بیماری پیدا کوي یا روحاني طور باندې اخلاقي نقصان ورکوي نو دغه څیزونه دغه ځناور الله پاک حرام کړي دي او په کومو ځناورو کې چې جسماني یا روحاني نقصان نه وي نو هغې ته طیب او حلال ویلي دي نو دې آیات کې الله فرمایي چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې مردار ځناور حرمت علیکم المیتتو نو د مردار ځناور نه مراد هغه حیوانات دي چې بغیر د زرع نه په خپل طبعي مرګ باندې مړ شي نو د داسې ځناورو غوښه خوړل ډاکټري اصولو باندې هم نقصاني دي او روحاني طور باندې هم البته حدیث مبارک کې دوه مردارې د دې نه مستثنا دي حلالې دي وحلت لنا میتتان دوه مردارې موږ لپاره حلالې دي السمک والجراد یو کب دی او بل ملخ دی که به بغیر د ذبح نه حلال دی چې د اوبو نه بهر روځي او مړ شي بس دی حلال دی دارنګې ملک بغیر د ذبح نه حلال دی دویم څیز چې د آیات کې ورته حرام ویل شوی دی هغه وینه ده چې لږ وخت تېر شي نو دا چپه شي او په قیمت یې ګډه کړي او کباب چې په دې ډېر ترسکون دي د فلاني ځای کباب ترسکون دي نو د هغه ځای کبابو کې که دا وینه ګډه شوې ده دا کباب مردار دي حرام دي ډېر ترسکون والي پسې مه ځه نو د بیتون کی وینې استعمال جائز نه دی حرام دی نجس دی البته انسان چې اپریشنی وي نو د اپریشن په وخت کې د ده نه خپله وینه پیږي نو که ده ته نوره وینه نه خېږي نو دی مړ کېږي نو د دغه ضرورت د وجې د یو انسان وینه بل انسان ته خېجولی شي چې دا انسان که د مرګ نه بچ شي دغه وخت کې دغه لپاره دا جایز دي چې دا پیدل کې وینا د بدن ته وخېږي ضرورت دی د ضرورت په وخت کې جایز دي خرڅول جایز نه دي چې یو بنده به ځان نبی نه وباسي او په بلې خرڅ کړي خرڅول جایز نه دي مریض محتاج دی پریشان دی چې هسې نه ملاوېږي هغه له په بیه اخیستل جایز دی هسې ګناهګار نه دی خرڅولو والا ګناهګار دی درې شیز چې آیات کې حرام کړی شوی دی هغه د خنزیر غوښه ده حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر نو ذکر د لحم ذکر د غوښې مراد ته تمام اجزا د خنزیر د خنزیر تمام اجزا حرام دي پلیت دي نجس دي که غوښه ده که چربي ده که پلې او پټې دي دا ټول حرام د انسان لپاره خدای پاک دا خنزیر حرام کړی دی ځکه خنزیر په تمامو حیواناتو کې انتهایی بېغیرته دی نور حیواناتو کې څه لږ لږ غیرت شته خو په خنزیر کې غیرت نشته نو که د ده غوښه کوم انسان وخوړه هغه به هم بې غیرته شي او الله غیرتي دی او مسلمان هم غیرتي پکار دی نو بې غیرته انسان د الله نه دی خوښ څلورم څیز چې په آیات کې ورته حرام ویل شوی دی وما احل لغیر الله به هغه څیز چې د غیر الله نوم ته یاد کړی شي د جاهلیت په زمانه کې جاهلانو به یو ځناور د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې ومنه د بوتانو په نوم او بیا به د بوتانو په نوم څه جمدي پرېښودل او څه به د بوتانو په نوم حلالول نو دا هم دغه ځناور حرام دي او دا شرک دی که د غیر الله په نوم باندې مقرر کړی شي او بیا د ذبح په وخت کې پې د غیر الله نوم واغشتی شو دا ښکاره شرک او کل اتفاق دا حیوان مردار او حرام او که د غیر الله په نوم باندې نامزد کړی شي مقرر کړی شي د یو پیر د یو بزرګ نوم پې واخیستی شي او بیا د ذبح په وخت کې پې د الله نوم اخلې نو هم دغه ځناور حرام شو چې د غیر الله په نوم نظر ومنل شي د غیر الله د رضامندۍ لپاره یو شی قربان کړی شي نو دا هم ما اهل به لغیر الله د دې لاندې راځي او حرام شو عوام ساده خلک دي د دوی اصلاح پکار ده دوی د یو پیر د یو بزرګ په نوم باندې د جندي یا د وفات د هغه په نوم باندې منښت وکړي دی خیالي چې دا بزرګ پې زما نه خوشحاله شي دی خیال نه دی په دې الله ناراضه کېږي د دې ثواب په بزرګ ته ورسېږي نو که د دې فني سړي اصلاح وکړي شي چې ستا د اسلامي بزرګ سره مینه ده نو دا منښت د الله په نوم وکا او د دې ثواب د اسلامي بزرګ ته وبخه ثواب وترسي که دې دا خبره ومني نو دا صحیح ده او کنه دی وی چې نه نه دا ما خو د فلانی په نوم دا شرک او کفر دی والمن خلقتو پنځم نمبر سیز چې حرام کړی شوی دی هغه ځناور دی چې مړی یې سېزندی کړی شوله په موږي تړلې دی تاویږي تاویږي تاویږي او ناګانه مړی ته پړې ور پرېوته مړی یې خفه شوله نو دا منخلقه یا چېرته یو جال مال کې اون خطر مری خفه شو مړ شو او دا منخنقه ورپسې موقوزه دا په میته کې داخل دي خو د جاهلیت د زمانې خلکو به منخنقه حلال ګڼه جایز به یې ګڼه موقوزه هغه ځناور ته وایي چې په ګزار ووالې شو او هلاک شو لکه په امکابې و په کاڼي دې وویشته یا په غشي دې ویشتلې خو په تېرو نه په پلنو لګېدلې دی نو دې ته موقوزه وایي نو موقوزه دې هم مردار شو دا په ټوپک باندې چې بعضې ښکاریان ښکار کوي نو دا شی هم مردارېږي ځکه د ټوپک ګولې ګول ده او دا جارحه نه ده زخم راوستونکې نه ده دا زخم راولي خو د بارودو په زور یې راولي د پارو د پزور سرمن اوشلی لکه په صوباري باندې او ځناور په زور وې نه خو ستا د زور د لاسه سرمن اوشلېدله صوباري یا امسا دا خو زخم نه راولي جارح لري نو د ټوپک په ګولۍ د تماچې په ګولۍ چې کوم ځناور وویشتې شو دا موقوزه دی مردار دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمائی المقتولة بالبندقة تلك الموقوزة دا په بندوق کې لګېدلې وې دا موقوزه ټکېدلې وې مردار دی حرام دی په څلور مذهبه دا ښکار حرام دی چې دا ټوپک مارې په ټوپک کولي او دې ورشي تاسې قتلې او راویلې او جولې کې واچي ښکار مې وکړ البته چې په ټوپک کې وویشته او ته پکې په منډه ورغې ستا پټې وه چاړه باندې په چاقو دې حلال که بیا حلال دی خو چې ستا د چاړه چاقو نه مخکې ته سا وتلې ده دا شی مردار دی په لینده باندې ماشومان مرغی اولی بسم الله الله اکبر او په لیندې اولی والمتردیه اووم نمبر متردیه یو ځناور د غر نه را وښوېده راورغړېده د کوټې نه را پرېوته کوی ته ور پرېوته د غر نه را پرېوته او چې بنده ور رسېده نو ساه کې وتلې وه نو دا متردیه مردار دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړي په خر باندې ښکار وویشتو بسم الله الله اکبر ورته وي اولګي دو بیا راغړې دو په دې غر کې راغړې دو او چې ته ورو ورته دغه شی مړو دا مردار دې نه خورا ځکه احتمال شته چې دې ستا په غشي مړ شي وي خو دا احتمال شته چې پر ارغړېدو کې چې ستا وته مړ شي نو دا ارغړېدلې متردیه مردار دی یا یو بنده په هوا مرغۍ وویشتله ولګېده په اوبو کې راپرېوتله دا مه خوره شاید چې دا کاسې د اوبو د ډوبېدو د لاسه وتلي وي اتم نمبر نصیحه و نصیحه نصیحه هغه ځناور ته وایي چې یو بل سره په ډغره باندې وړل تخکرو باندې یو بل اواله مړ شو نو دا نصیحه مرداره ده او که ګاډي وه موټر لارې ریل د دې په ډغره مړ شو نو دا شی هم مردار وما اکل السبع او هغه ځناور چې نورو ځناورو وخوړه او د ذبح نه مخکې مخکې چې سا ووته نو دا شی ام مردار دی زړه کېله ده او ځنګل کې فشر مخ راغی حمله یې پرې وکړه چې یې پرې وکړه ورته چې پاتې شه مردار شي تا ته پاتې شه دا مردار الا ما زکیتم مګر که ته ور ورسېدلې او ستا پکې ورته ذبح کړ نو دا شیونه بیا حلال دي نو الا ما زکیتم که جمدیو او تا ذبح کړ نو دا شی حلال دی چې مړی یې خپه شوله یو ځناور په موږي تاوېده تاوېده او دا خپلې مړی ته ور پرېوته او مړ کېده سترګې یې پټې پټې رېستې خو چې ته ورغلې نو ته پرې پوه شې چې که دارو درمل ولا کوم نو د جوړېدو نه دی او لږ ساعت پس ختمېدو والا دی او تا پکې د تا پېچاړه راخله شی حلال دی موقوزه په امثال باندې په کاڼي کې وشته سرته کې والي او سا پکې را دغه وخت په چاړه کې کو حلال کا حلال مصرف بیا د کوټې نه را پریوت چکر نه را پریوت او لکه شپې وایي سا پکې لږه پاتې د اخري حالت یې په چاړه د حلال کې شی حلال نصیحه یو ځناور خپله کې بلې پکتر وو او لږه سا پکې پاته په چاړه یې حلال کړ حلال دی ما اکل السبع سپی پیشو راغی او یو ځناور یې وخوړه څه لږه غونډه سا پکې پاته راو دا ځناور دی چې اوس غلو او ته چې چاړه چا پوره کاږي دا شی حلال نو دا استثناء د منخنقه موقوضه متردیه نتیحه ما اکل السبع نه هغه رومنو څلورو کې استثناء نه شي کېږي وما ذبح على النسب په نسب باندې چې کوم شي ذبح کړی شو دا نسب هغه کانو چې د بیت الله نه چاپېره پراتو خلکو عذرولي د جاهلیت د زمانې خلکو به د دغې کاڼو د دغې بوتانو عبادت کو او د دې په نوم باندې به قربانیانې کولې د دې کاڼو به عبادت کو د دې کاڼو بوتانو په نوم به قرباني کوله نو د جاهلیت د زمانې خلکو د دغه ځناوره غوښه به خوړله نو دا خبیثه غوښه به مې خوره حرامه ده چې د بوتانو په نوم باندې په بوتانو باندې حلالېږي ما ذبح على النصب یا د چا عبادتکارونو باندې ذبح کېږي کم ځناور چې د غیر الله د عبادت په ځای کې حلالېږي دا هم حرام اگر چې د غیر الله په نوم نامزد کړی نه دی خو د غیر الله د عبادت په مقام باندې حلالول دغه شی مردار ځکه دا رمضان د حرمت په خبیث نیت باندې دی یو سړی د یو پیر د یو بزرګ په دربار باندې د ذبح ساربې اومني چې هلته به ذبح کوم ته ورته دلته کې حلال که ثواب هلته رسوي نه ما د هغه ځای منلې ته ورته نه ثواب د هغه ځای د دې ځای یو شان وایي نه نه ما د هغه ځای منلې دی دال مې کچ کالا کالا ہے نیت کې خرابې شته وان تستقسموا بالازلام او یو لکم هغه شی چې تاسو تقسیم په څه شی باندې کوئ ازلام د ظلم جمع ده او ظلم هغه غشي ته وایي هغه تیر ته وایي چې د جاهلیت په زمانه کې عربو به په هغې باندې کارونه مقرر کړي خپل قسمت به په معلومو او وغشي وو او په یو باندې هم لیکلو په بل باندې لیکلو یا دا څه نور قسم الفاظ به لیکلو او د بیت الله منجور او خادم سره وو لکه چا به خپل قسمت معلومو یا د یو کار اجازت به غوښته نو د بیت الله منجور له به ورغی او هغه له شکرانه ورکړله هغه به بیا بوجګه را وویستله په هغې کې به غشي یو یو به رایسته او کتل چې نعم به پرې راغی وی به دا کار کوې د منډې کوه که لا به پرې راغی وی دې کار کې مې نقصان دی دا نه کوم د حلال ځناورو د حرام ځناورو په سلسله کې د دې ذکر کولو وجه دا ده چې د عربو عادتو یو څو کسان به شریک شو او په شریکه به اوښ واغشته بیا به د غوښو تقسیم چې کو نو د مسارات په ځای باندې به په هغې غشو باندې تقسیم کو غشي به یې راواغشتل نو څه غشو باندې به حصه لیکلې وه او څه غشي به داسې وو چې هغه به صفر وو حصه به پرې نه وه چې د چا په نوم به کوم غچ راوخته نو هغې باندې چې بیا سوی مېسه لیکله حقه به یې ورکړه او که د چا په نوم به صفر والا راغی پیسې به یې ورکړې وې خو غشي به وې ته له حساب مه ورکوه بیا دا غوښه به په غریبانانو تقسیمېده او خلکو به د خپل سخاوت فخر پرې باندې کو فلانو فلانو وغلان کو او هغه تقسیم کو بعض علما فرمایي چې د غسل باندې را آینده حالات د غیب خبرونه معلومول نو دا ټول تقسیم بالازلام استقسام بالازلام حکم کې راځي ولحم الخنزير او غوښه د خنزیر سره د تمامو اجزاو وما اهل لغیر الله به او هغه چې آواز پورته کړی شوي وي د غیر الله په هغې باندې د هغه ځناور درله هم حرام ځناور وي که غیر ځناور وي وما اکل السبع او هغه چې ځناورو خوړلی الا ما ذکیتم مگر هغه درله حرام نه دي چې تاسو یې ذبحه کړئ وما ذبح علی النصب حرام دي په تاسو باندې هغه ځناور چې ذبحه کړی شوي وي د بوتانو په نوم باندې یا د غیر الله د عبادت په ځایونو باندې د چا په دېر شل باندې ذبح شوي وي وان تستقسمو بالازلام او دا هم حرام کړی شوي دي چې تاسو تقسیم وکړئ په غشو باندې ذالکم فسق دا کارونه د ګناه دي نن ورځې نا امیده دي هغه خلک چې کفر یې کړی دی من دینکم ستاسو د دین د مغلوب کېدو نه نا امیده دي دا آیات د هجرت په لسم کال د حجة الوداع په موقع د عرفي ورځ او د عرفه عرفات میدان کې نازل شوی مکه مکرمه او تقریبا جزیرة العرب ټول فتح شو اسلامی قانون نافذ شو نو پیغمبر علیه السلام دقه موقع کې فرمایلی دي چې کفار استاد خلاف کومې منصوبې جوړولې مسلمانان اسلام ګڼل کمزورې ګڼل چې دې به ختم شي نن نه دوی نا امیده شو ستاسو د شکست تصور دوی نشي کولی او تاسو مطمئن شئ د خپل رب عبادت کوئ ورپسې الیوم اکملت لکم دینکم د دې آیات نزول د عرفې ورځ د عرفات میدان د عرفې ورځ د تمام کال د ورځو سرداره او اتفاقا دا د جمعې ورځ هم وه نو د جمعې خپل فضیلت دی او مقام د عرفات میدان دی د جبل رحمت سره نږدې نو د الله د طرف نه د خصوصي انعاماتو رحمتونو باران وخت د مازدیګر چې په عامو ورځو کې مازدیګری ټیم برکتي دی خصوصا د جمعې د ورځې مازدیګر چې دا د قبلېدو هغه وخت دی د حج دپاره عظیمه اجتماع تقریبا یو نیم لاک خوشه صحابه کرام د رحمت للعالمین سره د جبل رحمت په خوا کې د حج رکن اعظم وقوف د عرفات پتا چې وخت دا آیات نازل شو د وحی سلسله شروع شوه پیغمبر علیه السلام په اوښه باندې تشریف فرماو چې اوښې د وحی بوج برداشت کولو نه کښېناسته عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمایي وی تقریبا دا آیات قرآن اخیری آیات دی دین وروسته د احکام متعلق بل آیات نه نازل شوی صرف د ترغیب او د ترهیب آیاتونه به راغلي خو د احکامو آیات یې نه پس نه دی راغلی او د دې آیات نازلېدو نه وروستو پیغمبر علیه السلام یو اتیا ورځې په دنیا کې موجود بیا وفات شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته کوم یاد دی وی الیوم اکملت لکم دینکم دا ورته فرمایي من پوهېږو چې دا آیات څنګه نازل شوی دی په کومه ورځ نازل شوی دی اشاره دې خبرې ته وکړله چې دغه ورځ زمونږ ډبل اختر دی یو د عرفې ورځ ده او بل د جمعې ورځ ده نو دا دوه اختره دي زمونږ نو موږ په دې ورځ دوه اختره منع کړي دي او د یهودو نصاراو اخترونه یا د نورو قومونو اخترونه هغوی د یو خاص سړي پیدایش په هغې باندې اختر مناوي جشن مناوي یا د هغه په مرګ باندې او یا په تخت ناستو نو دا تاریخي اشخاص او تاریخي ورځې مناول دا د غیر قومونو عادت دی د مسلمان دا عادت نه دی ګوره قرآن کې ابراهیم خلیل الله په هغه څومره امتحانات شوي دي کامیاب شوی دی الله یې صفتونه کړي دي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن خو د ابراهیم علیه السلام د پیدایش ورځ یا د وفات ورځ نه په هغه ابراهیم علیه السلام په شریعت کې وه او نه زموږ په شریعت کې دغه ورځ مناوول شته اسماعیل علیه السلام او د هغه مور بي بي چې کومې کارنامې دي د هغوی د ورځې مناوول هم پکې نشته دی ها د هغوی چې کوم کارونه دي دیني مقصد والا هغه کارونه یادګار په طور پاتې دي چې د صفا مروه په منځ کې چې کړې دي د هاجري بي بي یادګار د خو د هاجري بي بي ورځ ته نه مناوئ زمزم وګو د اسماعیل علیه السلام یادګار دی چې دغه ځای کې پروت و لتې والې او دغه ځای کې اوبه راووتې خو د اسماعیل علیه السلام د پیدایش ورځ نه ملاوېږي نو که د نیکانو بزرګانو خاص ورځې مناوول شروع کې نو ایک لاک چوبیس هزار پیغمبران پیدا شوي وي د هغوی ورځې چې مناوې او جوګیان یې پکې کېنو څو دومره به پر ختم شي د پیغمبرانو نه وروسته زمونږ د پیغمبر علیه السلام زندګي هره یو ورځ د عید مناولو ده هر یو منټ او سکند چې دی نو هغه د یادګار ده کمه کمه به مناوې کوم جهادونه چې شوي دي هغه راز خو څوک نه مناوي ته پچیس ستمبر مناوي سنتین شپ مناوي او پیغمبر علیه السلام د بدر جهاد کړی دی د احد یې کړی دی د خندق یې کړی دی فتح مکه شوې ده حنین شوې دی تبوک شوې دی خو یو هم څوک نه مناوي نو که چېرې دا خاص ورځې مناوول شروع شي نو یو ورځ به هم چې خالي نه شي بلکې یو ګنټه به هم چې خالي نه شي نو په شریعت کې دا ورځې نشته دی بلکې خاص کارونه هغه یادګار پرېږده نیک اعمال دې یادګار پرېږده ټولې چوټیا دې چوټیا دې وشي سرکاري دفتر او د سکول شپږ میاشتو سبق نشته د شپږو نه زیاتې پکې چوټیا دي نو تا پرواز مناول په شریعت کې نشته دی اليوم اكملت لكم دينكم نن ورځې ما مکمل کړ تاسو لپاره دین تاسو واتممت علیکم نعمتي ما پورا کا پتا سو باندې نعمت پر ورضیت لكم الاسلام دینا او زردا شو مستاسو د پارا الاسلام دینا په اسلام باندې د حیثیت د دین ما دین اسلام الله استاسو د پارا مې پسندیده کړ دین اسلام د خدای په نسبت مقبول ترین دین ان الدین عند الله الاسلام بیشک مقبول ترین دین دا اللہ پا نزبان اسلام دے اس کے دین غیر بل دین غوار ما قبلی گی نا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه چاہتے طلب کے غیر دا اسلام نبل دین فلن یقبل منه نہر کس بچ قبول نشی الله د دین اسلام قبول کو دې در لخواق کو نو دې در نه قبول کو بل در نه قبلای نه اوس بیا حرمت علیکم المیتۃ هغه مخکلي مضمون ته بیا ورواپس شه یو بنده محتاج دی د لوګي مري نو دقه مردار حرام چیزونه که اخري ځان د مرګ نه بچ کړي نو جایز فمن اضطر فی مخمصة هغه څوک چې محتاج او پریشان شو د لوږې په حالت کې دې مردار خوړلو ته غیر متجانف الاثم دې میلان کوونکي نو د ګناه کار ته نو فإن الله غفور رحیم پس بېشک الله پاک غفور رحیم بخونکی او مهربان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد